یو چې حدیث مردود ګرځي په اعتبار د سخت ظاهر او خفي دوه سره بل سبب د حدیث ته مرتوب کېدو د پاره تان بیا د تان لس اقسام ذکر کړی چې د پینځو تعلق د ضبط سره او د پینځو تعلق د عدالت سره نو عدالت سره چې تعلق نه یو درو کذب او بل اتهام بالکذب دوشو او دریم فسق او سلورم بدعت او پنځم جهالت دا ځان له یاد ساتي او پنځه چې زبر سره یو فوش غلط زیات غلطي کم چې وینو دا هر بنده نه کی او غفلت او وهم او مخالفت د صفات مصنف رحم الله وی لس دی خو بازی اشد دی فقد حائب کی دا بازو پینزه دا عدالت سره او پینزه دا زبط سره ورستو چې بیا تفصیل کوي نو مرتب طریقې سره نه دی لوف نشر غیر مرتب تقدیم او تاخير نه او دا دې د پاره چې ذهن د طالب ازمای او امتحان پی کوي ولی ورستو د په خپل یو مسلې ته اشاره کوي چې اسانید او متونو کې ګډوډواله د پاره د امتحاني من وجه دا سره یو قسمه امتحان دی نو دا نور بیا دغه ذکر کړی المر او یو خذو به اقرار یې کړ غامدیه چې راغلی و اقرار نه وکړ نو چې دې اقرار کړي نو جمهور سو وي چې په دې هم نیول شي دا هم د اقرار دی دا نه شي بالکل څه دی دا نه فکر دا معنا او دلایل هغه چې پیژاندې چې په دې سره وځه ها هغه د ستې د حال دراوی نه لکه څنګه چې واقع شي مامون ابن احمد ته انه ذکرت حضرت ابن كلاب كقول الحسن سمع من ابي هريره ام اولى حسن بصري فساق في الحال اسنادا چې دا ورېدلې دي کنه کله چې دې دن نشو مهدی خلیفہ باندې نو بیا مونږ ته دې مهدی له چې د لوبي کولې کوتر وایي حمام کوتر نو ګور غیاس ابو داود وی کذاب دے نور مفسرین وی ترکو وغیرہ دا محدثین ترکو ضعیف پلان پلان پلان هر څه پیویلی نو د څه چلو کوم دې ته وې درباري مولا څه شي ورته وې لکه کله کله وې دا رویت هلال کمیټه مشر خبر باندې پوه شو ناغه سر حدیث جوړ کو لا سبق الا فی نسل او خف او حاف او جناح دا اضافه وکړه ځان مخکې هو کنه او جناح باچا خوشاله یې کنه چې دا کار کې په حدیث وایي د دې وجه حدیث کې راځي د بادشاہانو مالدارو خواته مر مزه تاسو په فتنه کې وګورئ هغه به ګناه کوي حرام به پروتي ته به کې شریک شي هغه ناروا کوي ترد د منکر نشي کولای هغه هر ناروا وای د ورته جیږي کې زور باندې نه رسیږي دا الله عذاب چې راځي نو هغه عامي کباوي عذاب اراده یې الله نو ته هم پکې شي لکه سمود په ځای نبی اسلام جتلل ویل وی ساروی تیز کې ذکر راځي د عذاب نه مولا فخر کوي وې جنازه یې په ما باندې وکړه مردان کې بګړګنج مولا و هغه خلکو به کزه عمر ډېر ګنګاري خو هغه یې سم بخیه د سره طریقه شته جنازې لای راوستو وې چې دې بار کې تو ګور چې دا بخله دی وکنه وې ورېګا نور خو د جهانونو حرامي وو وې د میراث یې برابر را لیم دا بخله شوی درو نه دي میراث یې څه غوښه برابرې دي دا مسله وای د سیوا کو په حدیث کې او جنا دا لفظ چونکه هغه وخت کې بادشاہان زو تقریبا حالیمانو کنه پوه به ناغي سي چلو پوه شم هدي چې ته درو ویلي لاجله د وجه زمانہ امر یو کو چلاله کې دا کوتره دا مصیبت هم د دې نه جوړ نه ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون منافسا لنفس القرآن مروي يعني الفاظ حديث چې هغه مخالفي د نص د قران نه صراحت د بنیا د سنت متواترا یا د اجماع قطعینا یا سری عقل سلیم الفطرت عقل د محدثینو او د نیکانو نو جوړ کېدل سند صحیح دی د پالي اروج چې دی مشهور شي راي شي اوس باعث په واځي باندې سره جنرال وزن چې دی وزا یعنی د ځان نه جوړي حدیث یو خادمي دین بی دین خره لکه زنادقه بزرگان متعبدین اصلی نه یو بزان نه شي په زوره بزرګ جوړ کړي یا زیات عصبیت لکه بعض مخلدین جامع المسانید روایت پیش کړي چې نبی علی السلام ویلو یو امت کې به یو کس سراج امتی نوبار بن ثابت ابو حنیفه پیغمبر کله دا وی تنسیس د یو امام په باره کې دا ثابت نه دی عمومي فضائل سني شته دی کایلم د سرایا او سره وی نباز ابنا د فارس وسره دا حاصل کینی کوشش وکړي دا چې همت نه خلق وي وای مخکې او اتباع بعض هوا بعض او اتباع هوا بعض الرؤساء او الاغراب لقصد الاشتهار اتباع د سو خواهشات د بعض رؤسا مشرانو وكل ذلك حرام باجماع ما يمتد او یا اغراب ناشنا خبرې قصد سي اشتهاري او پلانې مقرر دي سودا سي جيب ثوابونه بیانې نو لکه بازي حضرات چې بیانې همدغه سي وایم دا ټول حرام دي په اتفاق دا چې یو ته دوی چې اعتماد کې دې شي دا وی په قول باندې إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوزن في الترغيب والترهيب وهو خطأ من فعله نشأ عن جهل دام د جهل نه دی وای چې ګور نیت دی صحیح لکه اسماعیل حقی افندی روح البیان والا هغه وای ته روغ وایا چې نیت دی صحیح او خلک دین ترا ګرځول شي هغه د متواتر روایت خلاف شو کنه والبدعت والجهالت وګوره دریم د سوی طالبانو دلته ترتیب بدل کړي دي منکر علی رائے دای بدل کړي ترتیب بدل دي نو بدل تو ګوري چې قوت حافظه کې نقصانی وای درې منکر په یو رائے باندې من لا يشترك في المنكر قيد المخالفه وكذا الرابع والخامس دا د ذکر کې د چا چې زیاتی غلط او زیاتی غفلت او ظاهر فسق ده نو حدیث د رسول منکر دا درې وړ الفاظ وګورئ کثرت د سي د غلطي فحش غلطي زیاد غفلتی نو دا کم کم تر سره دا بندنه واقع کی دو شو او فسق دا درې شو کنه نو څو ګورې طالبانو پینځه قسم ترتیب نه دی ګورې دا ضبط او دغه ترتیب نه دی عدالت او ضبط والا به ترتیب یې ذکر کړی اوس وګورئ دې ته منکر وای او یو منکر مخکیم تیر شو چې ثقه څه کوي دا ضعیف څه کوي د ثقاتو خلاف کوي نشکا ضعیف د ثقاتو خلاف کړي او کثرت د سي د غلطي او د غفلت او فسق هم پکې پولاړه خوراکونه پولاړه متیازي کوي بيځای خان دی او ګر په شپو فاسقان سره ګرځي نو ګوره طالبانو دا بیا ماده اجتماعي شو څه شو هم اقا منکرم شو او دا بکې شو دا منکرم شو او کنه دا نه صرف دا او سکو خلاف نبی اسو شو منکر پاغه راي باندې او کاغه نه نفس دای نو بیا ماده استراخی د دې طرف نه وای دې ته منکر وای بنا په دې راي باندې خبره دې انترال ته پوي نشوي ګوره یو راي خدا ده چې ضعیف د ثقه او خلاف کین نو هغه ته منکر وای او دا غي مقابل ته معروف وای کنه او دلته محدثین دغه خیر نه وای دا عام ذکر کوي یعنی عموم خصوص من وجهن ذکر کړي هغه سو والی درې باندې غواړي کني یو اجتماعي او دو افتراقي د جانبینو نه نو که صرف کثرت غفلت او فحش غلطي زیاته غلطي او فسق اظهار کول ګری میرے خره او فخر به گئی خبر باندې پوښی نه ګری خره سره لکه قرباني یا نای سره یا کوم حرام دا ټول فسق دی خالی دای د دا اوسق او خلاف نه دغی نو دا منکر په دې راي باندې ماده افتراقی دا نه صرف د دا اوسق او خلافی نو سي افتراقی دا غ طرف نه او چې دا دواړه پکې نه ماده اجتماعي د دواړو راي موافق څه شو دې منکر شو المعلم ثم الوهم وهو قسم ثالث بين مصحبه لطول الفصل إن ابتوي عليه أي على الوهم للقرائن الدالة على وهم ربيه من وصل مرسل أو منقطع أو مرسل سره موصول ذکر کړی دی یا منقطع موصول ذکر کړی دی یا ادخال د حدیث په حدیث کې ونه وزارک من الاشیاء هغه اشیاء قاضیه چې هغه عیب راوړي او حاصلې کې معرفت د دغه شیو په کثرت تتبو تلاش سره او جمع د طرق احادیث و جمع کې خبره باندې پوښی نه تا ته باغلتیا نه بګی ښکار شي نو دې ته معلل وای سورته وای معلل ورته یعنی هغه حدیث چې باقي مرض پټي خفي او هر سړی به نه پويږي بلکې ارزاق دې فن واره پويږي وای دا ډېر سخت د پانوا او د علوم حدیث کې ډېر باریک دی پدې کې او نه قائمي کې پدې معنی نه حاصلې نه پويږي پدې معنی مګر سوچي نصیب کړي الله دته فهم ثاقبا پرقیدون کې او حفظ واسن فراخه یعنی کلک ذهن والے او پورا پیجنګلوی په مراتب د رواتو او صفت باطنی وی د فام قوی پاسانی دو په متونو د دې وجه خبرې نه دی کړې په دې حدیث معلل یا معل یا معلول کې مگر ډیر د دې فن والا من اهل ارض الشام لکه علی ابن المديني د خبرې کړې دي علل د علی ابن المديني چاپ شوی دی د ابو زرع رازي چاپ شوی دی د دار قطنی علل ډیر بهترینه خزانه ده دغه چاپ شوی دی یعقوب ابن شیبه د دوم چاپ شوی دی روپې چې چک کوي په معلومه دا نظرګر چې دا معلومه یې کسوټي چې ورته وي نو په دې باندې دا خلک کوي بل څوک نه کوي وای بیا مخالفت دا قسم صحابي ذکر کو کچره دا واقعي په سبب د تغییر د سیاق بس سمره مې خوګيږي انا وایي فواید فلیات ولیکه کوم دې تر رسیدلی مراتب د جرح امام زهبی رحم الله په نسبت دې ته رسیدلی ها کنه کوم دی ها زابیر کنه او خو تعدیل خوشی و مراتب د جرح پنځه مراتب دي یو طالبانو دجال کذاب وغیرہ الفاظ استعمالی دویم متهم بالکذب دریم متروک متروک الحدیث وغیرہ او سلورم طالبان واهن بمرتين وغیرہ الفاظ پرستو تدبیر د پاره بیا موږ جامع الفاظ کو د هر مرتبه دا ټول به بیا راولو تطبیقات چې کو کنه او پینځم طالبانو لیس بالقوی ثقتن متقنن ثقتن ضابطن وغیرہ اعلی درجه د طالبانو خدا ابن ابي حاتم رحم الله او ابن صلاح نه ذکر کړی او دویمه مرتبه د دې په نسبانه چې هغه اوله مرتبه ده پنیز د ابن ابي حاتم او د ابن صلاح مخکې ذکر شوی ده او دیمه پشان د ابن ابي حاتم هم هغه سره او سلورمه طبقه شیخ وستون وغیرہ الفاظ دا د تعدیل شو مراتب د جرح پنځ د امام عراقی رحمه الله هم پنځه دي اول کذاب وزع دوی متهم لکه مخکې ذکر شوی او دریم طالبان رد حدیثه وغیرہ اختصار کو کن ان شاء الله ورسو چې تطبیقات کو د هر یو مرتبه تمام محدثین دغه او الفاظم بیا الله حکم وکړي سلورم فلان فلان ضعیف او پنځم فلان فيه مقال صحیح شو اوس پاتې شو خالی د سخاوي او د زهبي او دا اهم دی او ان شاء الله په دې باندې به بیا زم تمام جرح او تعدیل اصول کلیات جزئیات باندې منطبق کی او دا به ان شاء الله ورځو کې دغه شی بیا وتا چې په خپل بصیرت کې جز موږ سره حکم کو دی راوی په باره کې محدث جرح کوي پس موږ دې تاسو وایو